په دې کې بیان د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیا په دې کې څلور بابونه دي اول باب تر یو یو سل درشتم آیات پورې دی په دې کې و شبهات چې راځي د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې یو داغي جواب بیانېږي و شبهات دی یو داغي جواب په دې آیتونو کې اوله شبهه ده پر رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې په دې آیت کې الله تعالی د هغې تذکره کوي او بیا الله تعالی د هغې تفصیلي جوابونه بیانوي یهودو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا اعتراض کاوه چې ته رښتونی پیغمبر نه او تا مونږ پیغمبر ځکه نه منو چې تا ته وحی راوړي جبریل علیه السلام او هغه زمونږ دشمن دی د دې وجه نه مونږ ستا د رسالت نه انکار کوو نو الله تعالی د هغې جواب به ذکر کوي په دې ایاتونو کې اوس د جبریل علیه صلات و سلام سره د یهودیانو دشمنی ولې کوله یو وجه د هغې لپاره هم په سرینو لیکلې ده دوی به د جبریل علیه صلات و سلام سره دشمنی په دې باندې کوله وای جبریل داسې ملک دی چې هغه او د قتل حکمونه راوړي جنگونه او عذابونه په موږ باندې راوړي تنگسیاره باندې راولي ملک د قحط دی وای د سختۍ حکمونه ټول د الله تعالی طرف نه جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راوړي د دیو جن زمونږ دشمنی ده دغه سره امام راضی رحمت الله علیه دوی موجه بیان کړی دا, دا بهتره ده سبب د دشمنی د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام سره دا په سورۃ النحل کې چې کله د آیات نازل شو قل نزله روح القدس من ربک بالحق سوره سوره النحل یو سل دویم آیات دا قرآن کریم راوړی دی تا لره روح القدس یعنی جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام دا الله تعالی تر طرف نه راوړی دی د سوره شعراء یو سل درې نوي آیات کې نازل شو و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین دا قران کریم دا رب العالمین د طرف نه روح الامین راوړی دی او دیو په دې باندې پویدل يهودیانو دا اقرار کاو چې روح الامین او دغه سي روح القدس دا صفات د جبرئیل علیه السلام دي نو دیو انکار وکړه د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته ستا رسالت مونږ نه منو او دشمنی او سره په دی باندې کوله چې د وحی حقدار مونږ او یعنی بنی اسرائیل او جبرئیل علیه السلام وحی په آخري پیغمبر باندې په بنی اسماعیل کې راوړله بنی اسماعیل نه نبی علیه السلام نو د قومي تعصب د وجنه کدا پیغمبر زمونږ په قوم کې زمونږ په نسب او خاندان کې وي او جبرئیل علی صلوات و سلام متوهی راوړي وي مونږ به منلې خو لیکن ځکه نه وانو چې وحی منتقل شولا د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته نو دیو جنې دشمنی شروع کړل د جبرئیل علی صلوات و سلام سره او دا غي په وجه بیا د نبی صلی الله علیه وسلم سره هم او دشمنی شروع کړل دی وخت کې هم د یهودو بچیان او د یهودو پرکټي هغه په دې امت کې موجود دي په سند د دین باندې اعتراض کوي یهود دا کوشش کوي د هغې دا لیکلي دي په خپلو کتابونو کې وایي د مسلمانانو مشران بدنام کوي نیک انسان په معاشره کې دغسې د مسلمانانو مقتدا د مسلمانانو امام د مسلمانانو مشر دغسې د مجاهدینو مشر او نیک انسان چې په معاشره کې کومي دا دا د یهودو صفاتو او یهودو په خپل کتابونو کې هم دا لیکلي نو د هغې په نقش قدم باندې په دې امت کې هم ډېر خلک روان دي چې کم یو نیک انسانی یو عالم دین دی حق پرست علما کرام یا یو حق پرست تنظیمی او د هغې مشران په هغې باندې بدنامې لګوي کله وایي دا د پلاني ملک سړی دی کله وایي دا د پلاني ایجنټ دی نو دا د یهودو کارو یهودو به د نبی علیه صلات وسلام په وخت کې هم دا کوله او د هغې نه مخکې هم دا کوله الله تعالی په هغې باندې رد کوي او په دې امت کې شیعګان هغه هم په سند د دین اسلام باندې بد وي او په هغې باندې اعتراض کوي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا سند د دین دی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره دشمنی کول د هغې مخالفت کول د هغې سره په زړه کې بغض ساتل ګوره نبی علیه الصلاة والسلام چې موږ ته میلاویږي او الله راته میلاویږي نو دا د صحابه کرامو په لار باندې چې لاړ شي نو هله به د نبی علیه الصلاة والسلام سره میلاو شي د هغې په لار باندې دیو جن قرآن کې الله تعالی وایي چې د د صحابه کرامو په شان کې ایمان راوړی نو الله به کامیاب شي نبی علیہ السلام یې نه دی ویلی الله تعالی په دې باندې پویو چې په دې امت کې ودا سي خلق پیدا کیږي چې د صحابه کرامو دشمنی وکړي نو الله تعالی دا سی ویل د ایمان راوړی په شان د ایمان د صحابه کرام باندې جنت ته به ورسیږي نو خپل سند مضبوطول د دین اسلام دا برابر دی د چا چې نسب نه معلوم نو هغې ته خلک په عام معاشره کې څومره په سپک نظر باندې ګوري او هغې ته څه الفاظ وایي نو دغسې د دین سند چې معلوم نه وي د چا په دوو څیزونو کې به شاته زور کې شاته به دی په هر کار کې چې مخې ته ځې نو ته به ترقي کې خو په دوو کارونو کې چې څومره شاته ځې نو ستا ترقي به کېږي یو په د د دین په سند کې تا قرآن د چا نه ویلی دی د پلاني نه مې ویلی پلاني د پلاني نه ویلی پلاني د پلاني نه پلانی بیا د صحابه کرامو نه او صحابه کرامو د نبی علیه السلام نه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راوړی و او جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ته دغه وحی الله تعالی ورکړی و او دویم نسب زره پلانی زویم بیا غره پلانی زویو هغه بیا پلانی زویو نو دغه سی وزی خپل نسب کې یو څومره شاته دی نو دا کامیابی ده او دا په دې باندې به مضبوطیا راځي نو يهودو په نبی رسول الله صلی الله باندې اعتراض کړي او سند د دین د دین بدنامو د جبرئیل علیه السلام سره دښمنی کوله نو دې آیتونو کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کوي تفصیلی جواب قل من کان عدو لجبرئیل حاصل جواب داري پراتلون کې ټولو آیاتونو کې قرآن کریم چې دا وحی د الله تعالی ده دا جبرئیل علیه السلام راوړی ده په اذن د الله تعالی باندې او دغسې د قرآن کریم کې یې کومه وحی ده دا د مخکینو انبیا علیه السلام د کتابونو سره برابر ده تصدیق یې هم د هغې کړی دی په اصولو د دین کې ټول کتابونه د الله تعالی آسماني دا یو شان کړي دا سبب د هدایت د خلکو لپاره دا بشارت د خلکو لپاره او د جبرئیل علیه السلام سره یو څوک دشمنی کوي نو دا داسې ده لکه د الله تعالی سره چې دشمنی کړي د ټولو انبیا علیه السلام سره چې دشمنی کړي او داسې دا د ټولو ملایکو د الله تعالی سره دشمنی ده نو د الله سره دشمنی د الله د پیغمبرانو سره دشمنی کول د الله تعالی د ملایکو سره دشمنی کول دا سره دا کمال فسق دی او دا کفر دی بی دینی ده نو د ټولو آیاتونو کې به الله تعالی د دې خبرې جواب وکړي قل من کان عدو لجبريل تو تو پیغمبر من کان عدو لجبريل څوک چې بدخوا د جبريل علیه الصلاۃ والسلام عدوون څوک چې دشمنی بدخوای د جبريل علیه الصلاۃ والسلام نو دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی جزا حذف ده څوک چې بدخوا د جبريل علیه الصلاۃ والسلام نو د هغه دشمنۍ دپاره هیڅ جواز نشته دی د هغه له دشمني جایز نه ده دویمه دا پل یموت بغیظه مفسرین وایي څوک چې د جبریل علیه صلات وسلام سره دشمني کوي په خپله غوسه دې مړ شي او یا د انصاف ونه که او قل من کان عدو لجبریل فانه کافر بما انزل الله تعالی د کوپر وکه په ما انزل الله باندې د کوپر وکه قل من کان عدو لجبريل تو تو پیغمبره څوک چې بدخوا څوک چې دشمنی د جبرئیل علیه السلام نو هغه تباہ او برباد دی هغه هلاک دی هغه کافر دی فإنه نزله على قلبك بإذن الله دا دال دا دال بالجزاء دی دا فهغه جزا باندې دلالت کوي فانه نزله پس یقینا جبرئیل علیه السلام نزله راوړی د قران کریم علی قلب کستا په دل باندې باذن الله په حکم د الله تعالی باندې فانه نزله علی قلبک علا دلالت کوي په استعلا باندې نو مالا دا شوله چې جبرئیل علیه السلام د قران کریم د بره طرف نه راوړی دی ستا په دل باندې او ستا زړه په هغې باندې احاطه کړې ده او قلب زله دا دلیل دی په دې باندې محل د علم هغه زله دی او مفسرین او بل مسلم لیکلی دی آیات لاندې په حدیث کې مغه راغلی دی په صحیح حدیث کې راغلی دی د انبیاء علیه صلوات والسلام سترګې ودې کیږي لیکن د انبیاء علیه صلوات والسلام زله نه ودې کیږي د انبیاء علیه صلوات والسلام زلونه چې هغه بیدارو د دیو جنا د انبیاء علیه الصلاة والسلام خوب چې ویني انبیاء علیه الصلاة والسلام نو هغه هم وحی وي هغه هم وحی وي او دغه په صحیح حدیث سره ثابت دي فانه نزله علی قلبک باذن الله باذن الله یو اذن په معنا د راضی د امر سره سوره مریم کې براشي څلور شپې ته آیات کې ومانه تنزل الا بامر ربک نو الته کې امر په معنا د الته کې معلومیږي دا چې دې ځای کې دا اذن په معنا د امر سره دی هلته کې هم دغه راغلي وما نتنزل الا بامر ربک جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام چې راځي نو د الله تعالی په حکم باندې راځي یو بل استعمال هم مفسرینو بیان کړی دی باذن الله دې ځای کې د اذن نه مراد بعلمه و اختیاره و تسهیله دا جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام چې الله تعالی را لېږي او دا وحی را لېږي نو دا دا په علم د الله تعالی باندې په اختیار د الله تعالی باندې او دغه سي الله تعالی او تعالی تګ را تګ آسان کړی دی الله تعالی او ته آسان کی نو د جواب حاصل دا شو جبرئیل علیه صلوات والسلام کوه راوړي سختی راوړي عذابونه راوړي او شر راوړي او که خیر راوړي نو دا ټول د الله تعالی په امر سره دی جبرئیل علیه السلام دا په خپل اختیار باندې نه کوي نو د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی کول دا د الله تعالی سره دشمنی شوله فإنه نزله على قلبك بإذن الله یقینا جبرئیل علیه السلام راوړی دی د قرآن کریم علی قلبک ستا په دل باندې بإذن الله په حکم د الله تعالی باندې یا بإذن الله په اختیار د الله تعالی باندې په علم د الله تعالی باندې مصدقا لما بین یدی تصدیق کوونکي د قران کریم دا کتابونو چې ردی نه مخکې دي تورات انجیل زبور دا غي تصدیق کړي او دا بار بار ویل شول چې تصدیق څه معنی ده وهدن او لار خودون کړي او بشرا او زیر ور کون کړي للمؤمنین ایمان لرون کولره ایمان ولو لره هدن مصدقا لما د قران کریم مضمون د مخکینو کتابونو د مضمون سره برابر دی دا اوس تورات او په انجیل کې د قرآن ذکر او د پیغمبر علی سلام ذکر نو کله چې دا راغې د هغې رښتینوالی وشو دویم هدن قرآن کریم هدایت دی هدن په معنا د هادیون سره دی لاره ښودونکی دی پوره هدایت دی انسان د ګناهونو نه په دې باندې بچ کیږي د ګمراهۍ نه پې بچ کیږي او دریم و بشرا زیری دی بشرا مصدر مبنی للفاعل مبشرا زیری ورکوونکی دی بشرا اصل کې وای په عربی کې زیری ته خوشحالی ته هغه زیری او خوشحالی چې د انسان زړه پاغي باندې مطمئن شي او د خوشحالی هغه آثار د خوشحالی علامات او نخي دا انسان په مخ باندې محسوس کی نو هغه ته ویل کی نو دې کې معنی دا شوله په قران کریم کې بوج بچا باندې ناراضي مؤمنان مسلمانان کله چې دا واوري نو یو آیات واوري بیا بل واوري بل واوري په دې کې دومره لذت دی او مزه رب کې خوند دی په دې کې چې دا مسلمانان له پکار هم داره چې د الله تعالی کتاب بیانېږي نو د دینه هدایت واخلي د گمراهۍ نه پیزان بچ کی د خطای د ګناهونو نه پیزان بچ کی او خوشاله شي په دې باندې قران کریم کې الله تعالی بل دی کوي په بذالک فلیفرحو د قران کریم باندې خوشاله شي نو زوی دې عالم شو زوی دې حافظ د قرآن کریم شو د الله تعالی کتاب دی واوري د پاغه باندې خوشاله شه الحمدلله پی وایا په بذال کې پلی پرهو او هدن هدایت دی لار خودن کې او بشرا او زیر ور کون کې للمؤمنین د پاره د مؤمنانو للمؤمنین څوک چې الله تعالی کتاب منی دا غیر پاره زیر دی هغه زیر دار چې وان هاذا صراط مستقیمه پتبعو په دې لار باندې چې لاړلې د الله سره ملاقات وکړي من کان عدو لله څوک چې دشمن د الله تعالی د الله تعالی دشمنان په ځمکه کې څومره دي قرآن کې هغه بیان شوی دی هر کافر د دشمن د الله تعالی دی هر کافر د دشمن د الله تعالی دی دا ورشي سورې توبه یو سل څوارلسم آیات کې دویم سورې طه کې وراشي یو یو کم څلوېښتم آیات کې یا خذوه عدو لی و عدو الله فرعون د الله تعالی دشمنو و ملائکتی یو څوک چې د الله تعالی د ملائکو دشمن وي د ملائکو دشمن څوک دی څوک چې د ملائکو نه انکار کوي یا د هغې کوم صفات چې په قرآن کې یا په سنت کې ثابت دي د هغې نه انکار کول دریم څوک چې د ملائکو نسبت کوي هغه ته بنات وي هغه ته لونه وي دا الله تعالی لونه وته وي نو دا ټولو دا د د الله تعالی د ملائکو سره دښمنی کول دي ورسوله څوک چې د الله تعالی د پیغمبرانو دښمنی کوي دا غینه انکار کوي دا غینه مخالفت کوي او دا غوی چې کوم صفاتونه ثابت وي دا غینه انکار کول هغه بدلول دا د غی سره دښمنی ده و جبرئیل او میکائیل دې کې سوال لدی چې مخکې او ملائکته کې هو جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام په ملائکته کې داخلو نو دا ورسته بیا جدا ولې ذکر شو جواب دا لپاره د تعظیم د احترام لپاره دا ذکر شول هر کله چې یهود ور دې سره دښمنی کوله نو الله تعالی ځان له ذکر کول لپاره د احترام من کان عدو ولله څوک چې دشمن د الله تعالی او ملائکه دی او د ملائکه د الله تعالی او رسول یو د پیغمبرانو او جبرئیل او د جبرئیل علی السلام د میکائیل علی السلام نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی په انه کافرون دغه سړی یقیني کافر دی چې د الله سره دښمنی کوي د ملائکه سره دښمنی کوي دغه سي د الله تعالی د پیغمبرانو د پیغمبرانو سره دښمنی کوي جبرئیل علی السلام میکائیل علی السلام سره دښمنی کوي دا کافر دی دا هم د تیر شوی جواب سره تعلق ساتي جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په واسطه باندې الله تعالی آیات بینات نازل کړي دي نو چې اوس دې ته نه ګوري او صرف د د دشمنی د عذر په بنا باندې د قران کریم نه انکار کوي نو الله تعالی دا ډیر لوی سرکشه دی دا ډیر بيدینه دی دا فاسق انسان دی ولقد انزلنا الیک آیات بینات ډیر خلک د الله تعالی کتاب ته نه کینی دښمنی سره ولي کوي دا پلانې وای الکه د پلانی سره دی ورانه ده د یو عالم سره دی ورانه ده نه دی لګیو سره نو دا غي دا معنی نه ده چې د الله تعالی کتاب بنوانی ولقد انزلنا او تحقیق سره نازل کړی دی مونږه الیک تا تا آیات بینات آیات بینات یو معنی په سرین بیان کړی ده آیات بینات صفا دلائل په عدالت او په صداقت د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام باندې آیات بینات ښکارا دلائل او صفا دلائل په عدالت او په صداقت د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام باندې او ما یکبر بها و ما یکبر بها الا الفاسقون او انکار نه کوي دغه صاحب دلائل نه په صداقت او عدالت د جبرئیل علیه السلام باندې مگر فاسقان وتون کی د دین د الله تعالی نه بی دین خلق دوی معنا آیات بینات د آیات بینات نه مراد احکام دي دغه سي اصول له حلال او د حرامو تی مراد دي حدود شرعیه د تی مراد دي معجزات د اخري پیغمبر تی مراد دي ولقد انزلنا یقینا نازل کړی دی مونږه الیک تا ته آیات بینات آیاتونه ښکارا مضمون والا او آیاتونه ښکار احکام ښکارا ښکارا یا صفا دلایل په عدالت او په صداقت د جبرئیل علیه السلام باندې شیخ صاحب رحمت الله علیه د کابلګرام هغه به معنا کوله آیات بینات قوانین د ژوند د تیرولو الله تعالی تا ته داسې قوانین درکړي دي داسې احکامات درکړي دي چې هغه د ژوند د تیرولو لایحه عمل ده په هغې باندې به زندګي تیره وما یکبر بها او کبر نه کوي د هغې نه الا الفاسقون مګر وتونکي د دین د الله تعالی نه فسق تاسو ته ما بله ورځ میلیو قرآن کریم کې دا بار بار راځي یو د فسق کلی یعنی چې د الله او د الله تعالی د پیغمبر او د الله تعالی د کتاب هیڅ یو حکم نه مانی دغه صفت د کافر دی او دویم فسق جزئی دی فسق من وجهین چې د الله تعالی په کتاب کې په یو پسا پس احکام باندې عمل نه کې بالکل تینکار نه کې خو لیکن عمل پې نه کې دغه ته فسق جزئی او دا صفت د مسلمان او د مؤمن هم کېدلی شي او کلما عهد عهدا نو هر کله چې دی لوز کی لوز نو نبذه ماته یغی لرا فریق منهم یو ډله داغی نه بل اکثر هم لا یمنون بلکې زیات دری نه ایمان نه لري او کلما عهد عهدا د دې لوز نو مراد سره هر حکم د الله تعالی چې په تورات کې موجودو نو چې يهودو نه په هغې باندې لوز واخیستلی شو نو الله تعالی بیا یې هغې مخالفت کوو په دې صورت کې هم د هغې مخکې ډېر بیان شوی و اذا اخذنا میثاقکم و اذ اخذنا میثاقکم و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله مخکې بیان شوی درې شپې ته نهه شپې ته درې اتیا څلور اتیا کې هغې بیان شوی دی الله تعالی ترې لودونه اخیستي وو خو لیکن د هغې خلاف یې کوه نبذو فريق منهم یوه ډله دیونه ټولو عهد نه مات کړی بعضې په عهد باندې وفا کړې ده او بعضې یهودیانو ایمان هم راوړی دی بل اکثرهم بلکې زیات د دیونه لا یعقلون لا یعلمون لا یؤمنون ایمان نه لري مفسرینو لیکلي دي نبذه فريق منهم ترک العقیدة والعمل به د الله تعالی د کتاب مطابق به خپل عقیده نه جوړوله او عمل به پاغي باندې نه کاوه بل اکثرهم لا یؤمنون دې کې بیا رد جمهوریت راغی جمهوریت بنا له په اکثریت باندې او اکثریت الله تعالی رد کړی دی قران کریم کې شیخ صاحب رحمت الله علیه د کاولګرام هغه به وی قران کریم کې یو سلسلور آیاتونه دی پر رد جمهوریت باندې صراحتن اقلیت ثابت کړی دی د اقلیت د پر حقانیت او دغه سي حق پرستی ثابته ده او د اکثریت د پاره د دیموکراسۍ د پاره باطلواله ثابت دی قران کریم یو سل سلور آیاتونو کې صراحتا د رد دی ځان سره حساب وای ګوره معلومات برته وشي د غربا او تعریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی چې حق پرس خلق به کمی عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مونږ یو ورځ ناسو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیو فرمایل تو بالیل غربای د غربا خلکو لپاره خوش قسمتی ده هغه بختور خلک دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابه کرامو ته پوسو کې د الله تعالی پیغمبره غربا او دغه نیکان خلک کم دي نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته وضاحت ذکر ک وای ناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیهم اکثر مما یطیعهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل دا نیکان خلق دی دیو خلق دی نیکان دی او ډیر لګ دی پی اناسین سو ان کثیرین د دیو په مقابل کې کم خلق دی هغه ډیر دی او بل هغه بی دین هم دی غربا دغه دی من یعصیهم اکثر مما یطیعهم څوک چې دیو تابعدار دي د دیو سره مرستې کوي د دیو مرګرتیا کوي نو هغه ډیر زیات لږ دي د هغې نه چې دیو مخ... چې د دیو مخالفت کوي مخالفت کوونکي وی ډیری او تابعدار به کمی نن سبا وګوره چې دا څوک دي مؤمنان مسلمانان مجاهدین هغه لږ دي نیکان دي او د هغې په مقابل کې ډیر خلک دي او هغه بدان دي هغه دغه بيدینه خلق دي څوک چې دیو خبره مني هغه لګ دي او څوک چې خلاف کوي نو هغه ډیر دي بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې زیات لري نه ایمان نه لري ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون په دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کړی دی او ته ربط رما قول سره دا دی دشمنی د جبرئیل علیه السلام دی غټ کو پر تور سوال چې هغه انکار او د نبی صلی الله علیه وسلم نه او انکار او د قران کریم نه د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی دی تور سوال چې کافر شول د نبی علیه السلام نه انکار وکا نو د الله تعالی د کتاب د قران کریم نه انکار وکا ولما جاءهم رسول من عند الله هر کله چې راغی دی ته رسول الله تعالی طرف نه مصدق لما معهم تصدیق کوونکی او دا کتابونه چې ردیو سره او مخکې آیاتونو کې دغه بیان شوی پرم ما جاءهم ما عرفو کفرو به هغه پیغمبر یې ښه پیژانده په هغه صفت باندې چې کوم په تورات کې ذکر شوی نو انکار یې توک نه بعد فریق من الذین نو وګرځاو یو ډلې دا کسان نه اوتل کتاب چې ورکړل شو هغه ته کتاب اوتو الکتاب او مراد درینه یهود دی چې هغه د تورات ورکړی شوی سوی وغورځاو کتاب الله کتاب د الله تعالی ورا ظهورهم شاتر شاګانو نه ورستر شاګانو نه کان نه هم لا علمون گوی کې دوی نه پویږي د الله تعالی کتاب شاته وغورځاو دې کې سوال درازي چې يهوديانو خو د الله تعالی کتاب شاته نه وغورځولې شاته نه وغورځولې بلکې هغه په دغه کې رانغښته او د ریخمو په کپلو کې ورانغښته او د الله تعالی کتاب نو دې کې الله تعالی څنګه وای نبذو کتاب الله دیو د الله تعالی کتاب شاته وردوله یو قول هم بصرین داره امام قرطبی رحمت الله علیه وی المراد منه الترک نو معنا دا شوله کانت التورات بین ایدیهم تورات بر دیو په لاسونو کې وو لکن ترکو العمل به د الله تعالی په کتاب باندې عمل نکاو او څوک چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل نکوي دا داسې دی لکه شاته چې غورځولی کم یو شی چې شاته پاتې شو خو هغه شاته پاتې شو کنه نو بس دا شاته وغورځو دیو جن سفیان ابن عینه وای ادرجوه په الحریر و دیباجی پر خمو کې د غینو له کمیسونو جوړ کړی په هغه کې د الله تعالی کتاب رانغښته یو خې خې قایګانی خخه مزیدار چاپونه لیکن لم یحل حلاله ولم یحرم حرامه د الله تعالی د کتاب حلال حلال او نه غنل داغي حرام حرام او نه غنل نو په ذالک النبذ دغه د الله تعالی کتاب غرزول دي تفصیل بیان کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه دغه سی علامه بیزاوی رحمت الله علیه تفسیر بیزاوی کې هم دغه تفصیل بیان کړی دې زمانه کې هم ډېر خلک داسې شته دی که نه د الله تعالی کتاب قرآن کریم یې په لاس کې راغیستی د هغې تر د هغې درس و تدریس کوي او دا وایي چې زما په دې باندې ایمان دی زه مسلمان یم او لیکن په هغې باندې عمل نه کوي دا د الله تعالی کتاب شاته غورځول دی او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد العذاب یوم القیامت عالم لا ينتفع بعلمه د ټولو نه وسخ عذاب په قیامت کې هغه عالم ته چې هغه د الله تعالی کتاب لولي لیکن په خپل پاره باندې عمل نه کوي کنز العمال کې دغه حدیث دی او مخکې موږ د هغې وضاحت بیان کړی و العالم بلا عمل کالمصباح یحرق نفسه و ینفع غیره چې کم یو عالم په خپل علم باندې عمل نه کوي ځان ته د پیدا نه ور کوي نو د هغې مثال داسې دی لکه ډیوه ډیوه بلیږي خلکو ته رڼا کړي خو لیکن خپل ځان سیزي الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د دغې نه بچ وساتي نو په دې آیاتونو کې اوله شبهه اول اعتراض د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې او د هغې تفصیلي جواب ته الله تعالی بیان کړ نو دې کې دویمه شبهه الله تعالی بیانوي د یهودیانو د هغې جواب الله تعالی ذکر کوي او دا شبهه په باره د سلیمان علیه السلام کې وه دی وی سلیمان علیه السلام ساحر نعوذ بالله من ذالک بادشاهی په سحر باندې کوله او تا هغه ته پیغمبر وی او د انبیاء علیه السلام په په ډله کې هغه عیسی وی نو ردینه یو خبره دا معلومه شوله چې ته حق پیغمبر نه ځکه ته ساحر ته پیغمبر وې او دویمه معلومه شوله چې ته سحر ته کوپر وې او حال دا چې سلیمان علیه السلام سحر کړی بادشاهي په سحر باندې چلیدله د دې وجه مونږ ته پیغمبر نه منو دوه خبرې وکړلې یو دا چې ته سلیمان علیه السلام ته پیغمبر وې حالان کې هغه ساحر و نو ته پیغمبر نشي کېدلی بله دا چې چې ته سحر ته کوپر وې او سلیمان علیه السلام خو دغه عمل د سحر کړی دی د هغه بادشاهي په دې باندې چلېدله د دې وجې نه مونږ ستا پیغمبري نه منو د دې د دې سوال او د دې اعتراض سبب سو د دې بنیاد سو مفسرین لیکلی دي د سلیمان علیه صلات و سلام په زمانه کې د سحر ډیر زیاته چرچا وه سحر خور شو انسی او جنی شیطانانو به د دې عملیات کول سحر به زده کاوه دغه چرچه ډیره زیاته شوله سلیمان علیه صلات و سلام ته کله معلومات شول نو کم شیطانانو انسی شیطانانو که جنی شیطانانو هغه قید کړل هغه پابند کړل اتکړو جیلونو ته واچول او کم کتابونه چې د سحرو نو هغه ټول راغونډ کړل زبر یې کړل او د خپل تخ لاندې خخ کړل دفن یې کړل د دې لپاره چې د سحر دا چرچه ختم شي کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو نو شیطانانو خلکو ته دا ویل او سلیمان علیه السلام بادشاهي په سحر باندې چلوله خلکو سره غنه منله وای داسې بنی وای مونږ ورته ثابته و د سلیمان علیه السلام د تخت نه لاندې کتابونه راویستل کم چې د سحر کتابونه جادو باندې لیکل شوی بس د خلکو عقیده پای کې خراب شوله وای او سلیمان علیه السلام ساحر نو بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د سلیمان علیه السلام تذکره کوله او دې ته پیغمبر وای نو ته جادوګر ته پیغمبر وې بل دا چې ته سحر ته کوپر وې حالان کې سحر خو سليمان عليه السلام هم کړو او د سليمان عليه السلام بادشاهي د په سحر باندې چلیدله نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندې اعتراض کو د آیاتونو کې الله تعالی داغي جواب کوي الله تعالی داغي جواب کوي حاصل له جواب دا دی چې تاسو په سلیمان علیه صلوات و سلام باندې ابتلا کړی دا دروغ هم په جوړ کړی دي هغه سحر نه لري کړی بلکې سلیمان علیه صلوات و سلام په سحر باندې پابندی لګولې د سحر کتابونه راغون کړیو او هغه خخ کړیو هغه د الله تعالی رښتونه پیغمبرو او دا غي چې کوم بادشاهي و نو دا معجزانه تور باندې چلیدله الله تعالی دا معجزه ور کړیو په سحر باندې چلیدله دا معجزه و د پیغمبر سره چې معجزه نو سحر شیطانانو کړو جادو او کوپر هغه کړو سلیمان علیه الصلاۃ والسلام جادو او کوپر او سحر دای نه وکړ نو دې ایتونو کې الله تعالی دا خبره ذکر کړي واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا کې دا ضمیر راجع دی هغه خلکو ته وتبعو کې د ضمیر راجع دی مخکې چې نه بزو کتاب الله نه بزه فریق من الذین اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم کتاب یهودو د الله تعالی کتاب شاته وغورځاو او تابعداري یې وکړله د سحر واتبعو ما تتلو شیاطین تابع شول دغه یهودیان ما تتل شیاطین د هغه څه چې لوستل به شیطانانو انسی او جنی شیطانانو ما تتلو دو معنی دي یا تتلو د تلاوت نه دی او تلاوت لوستلو معنی سره ده دغه یهودیانو تابعداري وکړل د هغه څه چې شیطانانو به لوستل علی ملک سلیمان او د لوستلو نه مراد د هغې درس و تدریس د هغې تعلیم او په هغې باندې عمل کول دغه تی مراد دی غوروالی به وله ورکوو فضیلت به وله ورکوو دویم قول له علما کرامو دا دی چې تتلو د رتلون نه ماخوذ دی په معنا د تابعدارۍ سره دی واتبعو دغه یهودیانو تابعداري وکړله ما تتلو شیاطین د هغه څه چې تابعداري به کوله شیطانانو انسي او جني شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې د هغې تابعداري یې کوله یعنې سحر او جادو وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفرو او کفر نه وکړی سلیمان علیه صلات وسلام لیکن شیطانانو کفر کړی دې دې کې سوال لازی مخکې ویل وما کفر سلیمان نو د یهودو خدا عقیده و چې هغې سحر کړی دی د کفر خبره خو هغې نه کوله نو جواب دا غینه داري چې دغه قسم سحر چې او هغه کوپرو نو اصل له ما سحر سليمان او سحر نه کړی سليمان عليه السلام چې هغه په کافر شوی ولکن شیاطین اکبر لیکن شیطانانو سحر کړو چې هغه په دغه باندې کافر شول يعلمون الناس السحر خدای خلکو ته سحر او جادو السحر باطل او ته خود په دې امت کې هم دا سه خلک شته جادوګران تعویزګر کوډو منتر والا او مستقل کتابونه یې دې لپاره چاپ کړي دي او بعضو کې الفاظ شرکیه الفاظ محمله او بعضې کتابونو هغې له نوم ایښو دی نقش سلیماني د دې هم دا عقیده ده چې سلیمان علیه صلات وسلام بادشاهي په سحر باندې چلوله ډېر ساحران او جادوګران داسې شته دی دا ختمول په کار دی د مسلمانانو دا ذمواري ده چې داسې خلک ختم کړي معاشرې نه او دغه سي د سحر او د جادو کتابونه خرڅول اخیستل دا حرام دی نه دا ناجایز دی مبصرینو اقسام لیکلی د سحر او د جادو اقسام لیکلی دي شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه په تفسیر فتح العزیز کې او ابن کثیر رحمت الله علیه د سحر دغه سي امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې د سحر ډیر اقسام بیان کړی دي بعضی اقسام پکې کفر دی بعضی ګناه کبیره ده خو زیات اقسام پکې داسې دي چې هغه د کفر دی او د بيدینه دی او ما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیه الصلاۃ والسلام ولکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کړی په سبا باندې سحر زده کول او د هغې ښودل خلکو ته یعلمون الناس سحر ښودی خلکو ته سحر او جادو السحر بعضې مفسرین معنا کړې ده الباطل باطل یې ورته ښود دې زمانه کې شیطانان طاغوتیان خلکو د څه ورښیي د جمهوریت لار د انتخاباتو د ډیموکراسۍ لار وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت په دې جمله کې الله تعالی ذکر کوي درېمه شبهه او دریم اعتراض د یهودیانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او داغي جواب حاصل له شبهه دا دی یهودیانو به نبی صلی الله علیه وسلم ته وی تا مونږ ځکه نه منو چې سحر نازل شوی او په واسطه د ملائکو باندې هاروت او ماروت ماروت دو ملائکو الله تعالی را لېږلي خلکو ته به سحر وښوده نو سحر دا د الله تعالی د طرف نه شرعا جایز دی الله تعالی ول د زده کړې لپاره د خونې د خودنې لپاره ملائک را لېږلي او دې ته ته کوپر وې نو ته حق پیغمبر نشي کېدلی الله تعالی په هغې باندې رد کوي حاصل د جواب دا دی چې الله تعالی دې لپاره ملائک نه دي را لېږلي و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت ما ناپیه دی نه دي را لېږلي الله تعالی ملائک تاسو دروغ وایئ دوی معنا علما بیان کړی چې الله تعالی ملائک را لېږلي دي لیکن په تور د امتحان باندې الله تعالی را لېږلي الله امتحان کو په خلکو باندې وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت او هغه څه چې نازل کړی شوي په دو ملائکو باندې په بابل ښار کې چې هاروت و ماروت نو نو دا وما انزل د عطف دی په ماتت د شیاطین باندې دغه يهوديانو تابعداري وکړله د ما تتل شیاطین نو دغه يهوديانو تابعداري وکړله ما انزل علی الملکین دا څه چې نازل شوی په دوه ملائکه باندې په بابل خار کې چې هاروت او ماروت نو دیو دغه تابعداري وکړله وما يعلمان من احدین او خودنه منه کوله د غدونو ملائکو هیڅ چاته حتی یقول تر دې پورې چې وویل په تور د نصیحت باندې انما نحن فتنه یقینا مونږ خو امتحان یو مونږ د ازمیخت لپاره راغلی یو پلا تکبر نو کفر مکوئ پس د کولو د جادو سره دا ملائکه وته دا خبره کوله چې مونږ غره د امتحان لپاره راغلی یو او سحر مزد کوي کنه په دې باندې به کافر شي فیتعلمون منهما نو پس یې زده کاوه به دغه خلکو د دغه دواړو ملایکو نه یا منهما من ضدهما هغه ملایکو به دا بیان کاوه چې سحر مه زده کوئ او هغوی به د هغه دوو ملایکو د ضد د وجې نه سحر زده کاوه ما یفرقون به بین المرء و زوجه چې جداوالی به راوسته دیو په هغه سحر سره بین المرء په میند خاوند کې و زوجه او د ښځه د هغه کې په دغه سحر او په دغه جادو سره به د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راوستله جدایي به راوستله په دغه سحر او په جادو سره د دې څه مطلب دی ما یفرقون به بین المرء و زوجه یو قول لهم بصرینو داره چې مراد د دینه داره د دینه مراد جدا کېدل دي کله سحر او جادو کې نو د سحر او د جادو لپاره تاثیر شته دی الله تعالی په کې دغه اثر د ایښو دی نو په سحر او په جادو سره به دې ته وایي تفریق عرفي تکویني داسې عمل به وکړه د سحر عمل به وکړه چې د ښځو د خاون په میند کې به بغض او نفرت کرکه پیدا شوله دښمني به پیدا شوله نو خاون به خپلې ښځې ته طلاق ورکړله شیطان هم په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي چې د ښځې او د خاوند په میند کې بې اتفاقي راشي شیطان په دې باندې ډېر زیات خوشحالي صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان د خپل تخت په اوبه باندې کیری او په دې باندې ناسي د شیطانانو مشر یو شی او بیا د شیطانان خواره کی چې تاسو لاړ شئ خپل خپل ډیوټي او ذمہواری ته ورکی تاسو کوي دا وکي دا وکي دا وکي نو یو شیطان ناشي او د خپل مشر ته کارګزاري بیانوي چې پلانی مسلمان دا کار کاو ما دا مسلمانای نه بل طرف ته واړه بی دینه مې که مونږ یې قضا که غیبتونه وکړل زنا یې وکړله شراب یې وسکل چغلي یې وکړله نو ما په دې بی دینه کې اخته که نو شیطان ورته وایي لا والله ما صنعت شیئا قسم په الله وای هیڅ نه دی کړی په الله باندې قسم وکي شیطان وای تا خو هیڅ کارم نه کړی ټول ورستلې وی تا صرف دغه چلو که بیا ته بل یو شیطان ناشي هغه ته داسې وای فرقت بینه و بین اهله زلاړم د پلانی زنانه او د پلانی نارینه په میانځ کې ما وسوسې واچولې کاڼي ګټې مې پکې وټکولې نو کنه مې پکې وترنګول او د خځو د خاون په من کې مې اختلاف پیدا ک بغض نفرت کرکه دشمنی پیدا شوله نو په داغي کې مې تفریقه راوستله نو په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په یقربه و یدنیه و یلتزمه شیطان ځان تر نږدې کی ځان تر نږدې کی او غاړی ولور کی او دا و چې کار هم تا کړی کار دی ته وي نو په ما یفرقون به بین المرء و زوجه وسم ډیر ساحران او جادوګران دا عمل کوي د خځې او د خاون په منځ کې اختلاف راوستل او دا انساني شیطانانی او که جنی شیطانانی بعضې خلک داسې وي په دې کور کې داسې خلک وي چې ښځه او خاون ورانۍ په یو کور کې دنه نه وي ښځه لمسۍ خپل خاون ته او بیا دا خاون د خپلې ښځې ته ولمسیه یاره ته خبر نه یې د خپلې ښځې نه که نه دا ډېره مرداره ښځه ده دا داسې ده او دا داسې ده په تا پسې داسې خبرې کوي نو بیا شیطانانې ښځې هم نو ډېر کار ته داسې وکړي یو ښځه ولم څه خپل خاوند ته یاره ستا د خاوند خو سره سړی هم نه اړو تا ته د ښځې په نظر باندې نه ګوري او تا ته پته شته د دې خو ته ډېره بدې شي او بل واده یې هم ځان ته برابر کړی دی او داسې ترتیب بس دا خبرې وکړي وکړي د ښځې د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کړي نفرت پیدا شي کرکه پیدا شي دښمني راشي نو د ښځې او د خاوند په منځ کې بغض او کینه پیدا شي طلاق واقع شي ما یفرقون به بین المرء و زوجه خدا کار د چا دی دا د شیطانانو کار دی او دقه شیطان چې دا کار کوي نو دا خپل مشر سره میلاو شي او غاړه ولغه ورکړي او ځان ته رانږدې کې وای کار تا کړی دی دوی معناو په سرینو ذکر کړی ده ما یفرقون به بین المرء و زوجه داسې سحر به کاو چې د ښځې د خاون په منځ کې به تفرقه پیدا شوله جداوالی به راغی د دې څه معنی ده سحر کول دا کوپر دی نو چې کله به خاون سحر وکړو نو خاون کافر شو او ښځه مسلمانه ده نو د مسلمان او د کافر په منځ کې نکاح نه صحیح کیږي چې خزه سحر وکي او خاونه مسلمان دی نو دا خزه کافر شوله ما یفرقون به بین المرء و زوجه دا سحرونه په هغه زمانه کې هم يهوديانو کول په دې زمانه کې هم د يهوديانو مرګري کوي پيتعلمون پيتعلمون منهما نو پس از د کاو باغی دا منهما دغه دواړه ملایکو نه یا د هغې د ضد د وجې نه ما یفرقونه هغه سحر او جادو چې جدایي به راوستله به په هغې سره بین المرء په میند د خاوند کې او زوج یو د ښځې د هغې کې وما هم بضارین به من احد څوک چې زمونږ اواز اورئ څومره زنانه یې د خپلو خاوندانو سره بغځي د الله تعالی نه ویریږئ د خپل خواندان نم کرک او نفرتی د الله تعالی نه ویریږي دا د شیطانانو کار دی خپل کور په ځان باندې مور نه وي د پردو خلکو په خبرو باندې خپل کور په ځان باندې مور نه وي څومره نارینه زمونږ आवाज اوري نو تا ته وستا ورور دا خبره کوي پلار بری ته کوي نیکه بری ته کوي تر دا تر زوی بری ته کوي خو لیکن به تحقیق داغي خبرې ممنه خپل کور د پردو خلکو پویناګانو باندې مور نه وي ما یفرقون به بین المرء و زوجه چې جداواله براوسته دغه سحر په وجه باندې په میند خاون او د خځې دغه کې و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله او نو دیو zarar ور کون کې پاغي سره په دې سحر سره هیڅ چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې یو مقصد په دې کې داره چې سوال دارازي دا چې مخکې ویل چې په دې سره به تفریقه راوستله نو آیا دا سحر په خپل اثر کوي په دې کې په خپل تاثیر شته دی نو الله تعالی جواب وکړي چې نه په دې کې دا تاثیر الله چي سحر په خپل اثر نشي کولی دوی مسوال دا راځي چې دا د سې په دې سحر باندې جداوالی راولي نو آیا نبی علیه الصلاۃ والسلام او د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام په خپل کورنۍ کې دا غي دا نقصان یې کړی او کنه وکړ نه وای دا نشي کولی دا د الله تعالی په په اجازت باندې د الله تعالی په حکم سره کی د سحر نه د بچاو دو طریقې علما بیان کړی دي یو چې بچا باندې سحر نه شوي حفظ ما تقدمه او ته وایي یعنی عمل د سحر د باندې شوی نه دی او ځان د سحر نه محفوظ ساتي د اخیرنی درې سورتونه په هر مانده پسې وروسته یو یو ځل وایي سهار او ماښام درې درې کرته کله چې وده کیږي درې کرته وایي او په لاسونو کې فوکي او بیا په بدن باندې راکاږي الله تعالی هم د سحر نه بچ کی نور هم ډېرې دعاګانې راغلي او بیا چې بچا باندې سحر وشي نو دویم داغي دمونه دی خپل په صحیح احادیث کې داغي تذکره راغلی ده هغه انسان وای الله تعالی به داغي نه بچ کړي خو اوس که په هغې کې تفصیل کوو نو وخت ډېر زیات اخلي وما هم بضارین من وما هم بضارین به من احد او نو دیو نقصان او ضرر ورکون کی په دغه سحر سره من احد هیڅ چاته الا باذن الله مګ پر حکم د الله تعالی باندې ويتعلمون ما يضرهم او اذا کاو به دی واغه سحر چې نقصان به ورکاو دی ته ولایان په هم پیدا به وتنه ورکوله پیدا به وتنه ورکوله دینی نقصان د ایمان نه پسړی خلاصيږي او د الله تعالی پیغمبر وی الساحر یقتل ولا یتاب ساحر به وجل کیږي ځکه ډیر اقسام د سحر چې دي نو هغه هغه کوپر دی هغه بی دینی دا وجل کیږي به ولا یان په هم پیدا پکې نشته او نقصان پکې ډیر زیات دی ولقد علموا لمن اشتراه او په تحقیق سره دی پویدل چا چې واغسته دغه جادو لره مال او په الاخرت من خلاق نه وای دغه لپاره په آخرت کې من خلاق ان صبرخه دی آیات کې ولقد علمو لمن اشتراه ما له فی الاخرة من خلاق نه وی دا غیر پر په آخرت کې څه برخه ولنی ما له فی الاخرة من خلاق د دینه مراد څه دی د دینه مراد دا دی چې په آخرت کې ولا څه برخه نه د ثواب آخرت کې ولا برخه نه د جنت او د خیر په دنیا کې هم خیر په برخه شوی نه دی دغسې په آخرت کې هم خیر په برخه نه شي جنت ته ولانل شي ولا بیا سما شراو به ان په سمو خامخا بد ده هغه سیس چې خرڅ کړی دی په هغه باندې خپل ځانونه لوکان یعلمون کدیو پویدل نه دا کار به نه کولای ولا ولا بیا سما شراو به ان په سوم درې سمانه ده ډیر بد ده هغه شی چې خرڅ کړی دی په هغه باندې خپل ځانونه دیو خپل ځانونه په سمانه خرڅ کړی دی تفسیر بحر المحیط وای ابو حیان رحمت الله علیه وای ما شراو به السحر والکفر دیو خپل ځان خرڅ کړی دی په سحر او په کفر باندې سحر او کفر یې غوره کړی دی تفسیر خازین وای حیث اختار السحر والکفر علی الدین والحق دین اسلام یې پرېښو ده د الله تعالی کتاب یې پرېښو ده د الله تعالی پیغمبر یې پرېښو ده او د هغې په مقابله کې سحر غوره که کفر یې غوره که بېدین یې غوره کړله نو الله تعالی وایي که دیو په دې کارونو باندې پوهېدلی نو جواب دا غینه مخ کې بار بار مونږ ذکر کړی دی څوک چې په خپل علم باندې عمل نه کوي نو هغه داسې دی لکه جاهل که هغه عالم هم وي خو هغه داسې دی لکه جاهل په دې آیات کې یو اهمه مسله هغه زده کړه چې هغه ډېره زیاته اهمه هغه مسله هغه مسله د هاروت او د ماروت په باره کې ده ډېرو مفسرینو ډېرو مورخینو هغه قصه لیکلې ده قصه د هاروت او د ماروت نو هغه واقعیا په دې ترتیب ده چې هاروت او ماروت دوه ملائکو د الله تعالی الله تعالی زمکې ته راکوز کړله او سحر ته الله تعالی ښودلی او الله تعالی دیو له شکل د انسانانو ورکړی الله تعالی ته خواهشات هم ورکړي نو دیو په زهرست دیو په زهره ښځه باندې عاشقان شول دا دوه ملائک او دا غینه د زنا مطالبه وکړه د بدکارۍ مطالبه ته وکړه نو زهرا خزه د دې لپاره شرط ولګاو چې یو به د بت عبادت وکي بت ته وسجده وکي شراب به وسکي او یو ناحق قتل به وکي نو تاسو مطالبه وز پوره کم زهرا خزه ته دا خبره وکړه نو بس دغه دوه دوه ملایکو دا شرط ومانه شراب یې وسکله او بیا په شرابو د نشې په حالت کې بت ته سجده وکړله او بیا یو یو نه پسې هم قتل که په دغه حال کې د هغې سره بیا زنا وکړله د زهره ښځې سره نو بیا دغه زهره ښځې ته او اسم اعظم ازدو په هغې وجه باندې هغه اسمان ته وختله الله تعالی ته ستوری جوړ که زهرا ستوری او هاروت او ماروت ته الله تعالی د دوه ملائکو ته الله تعالی اختیار ورکه چې تاسو خدا ډیر زیات عظیم جرم وکړه نو تاسو د آخرت سزا خو خوي او دنیا سزا خو خوي نو دیو د دنیا سزا غوړه کړه په آخرت د آخرت په سزا باندې نو دیو ته د دنیا عذاب ورکړل شو دا په کوی کې ځوان د کړل شو د بابل خار کې پړه مخې ځوړندې کړلی شولې دا ملایک او په دغه حال کې به هم بیا خلکو ته سحر ورزه کاو دا واقعه لیکلې ده تقریبا ډیر مو په سیرینو دا لیکلې ده د آیات لاندې دغه سي د تاریخ کتابونه هم د دې نه ډک دي دا واقعه بالکل صحیح نه ده دا د قران نه خلاف ده د الله تعالی پیغمبر د احادیثو نه خلاف ده د ملائکو په عصمت باندې د ټول امت اجماع ده نو هغه ته فرصت نه ملاویږي تعلیم د سحر هغه بیا څنګه ورکي بل دا وای د بدکاری زنانه اسم اعظم ته یزدو بدکاری او کله اسم اعظم ته زده او اسمان ته وختل زهرا ستوره ته الله تعالی جوړ ک نو دا ټول غلطی خبرې دي قاضی عیاض په شفا کې لیکلي دي وای د دې قصې او د دې واقعیا ثبوت نشته نه په ضعیف حدیث سره او نه په صحیح سند سره د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وای وای دا قصه بالکل ثابت نه را بلکې دا دروغ دی علامه خازن رحمت الله علیه تفسیر خازن کې لیکلی دی وای دا بالکل دا د یهونو دا د یهودو ابتراګانې دي په انبیاء علیه صلوات والسلام او د الله تعالی ملائک بدنامي وای دا واقعا صحیح نه ده دغه سي ابن کثیر رحمت الله علیه وای حق خبره ده چې په دې کې هیڅ قسم روایت دا ثابت نه لري او دار کتابیانو نه داغي اخبارات او داغي روایت نقل شوی دی بخاری ویلی دی چې د کعب روایت چې څومره دین پای کې دروغ دی په دې کې صحیح مرفوع متصل الاسناد حدیث نشته لري په دې کې دا ثابت نه لري او امام رازی رحمت الله علیه بیا ډیر زیات تفصیل بیان کړی دی وای په دې کې څومره روایت دی فاسد دی مردود دی غیر مقبول دی هغه نشي قبولولی او بیا لیکلی دی د شهاب عراقی نه تصریح نقل کړی ده چې د هاروت او د ماروت په باره کې څوک دا عقیده ساتي چې دا د الله تعالی ملایکو ګناهونه وکړل او بیا د زهرا سره زنا وکړله او اوس ته په دغه طریقه باندې عذاب ورکېدلی شي نو دا انسان کافر بالله العظیم دی دا سره کافر دی مسلمان نه دی امام قرطبی رحمت الله علیه تفسیر خازن دغه شاه عبد العزيز رحمت الله عليه تفسیر د تفسیر فتح العزيز کې د دې بالکل دغه بیان کړی دی ابطال بیان کړی دی د دې واقعیا او د هغې شپږ وجوهات یې بیان کړي دي نو که دا واقعیا د چا په ذهن کې وي چې دا د الله تعالی ملایکو او دغه کار ته شوی نو دغه بالکل غلطه عقیده ده دغه صحیح نه ده او دین ځان ساتل پکار دي د دې آیات ترجمه یو ځل بیا واورئ دا ترجمه یې ګرانه ده او مخې ته بیځو واتبعوا ما تتلو الشیاطین تابع شول دغه یهودیان دا هغه څه چې لوستلو به شیطانانو انسي او جني شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانہ د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې او ما کفاره سلیمان کفر نه وکړی سلیمان علیه السلام ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کړی یعلمون الناس سحر خدای خلکو ته سحر جادو باطل و ما انزل علی الملکین او دغه يهوديان تابعدار شول تابعداري وکړه د هغه څه چې نازل کړی شو په دوه ملایکو باندې په بابل ښار کې چې هاروت او ماروت و ما يعلمان من احد او خودنه نه کوله دغه دوه ملایکو هیڅ چاته حتی یقول تر دې پورې چې او به ویلو ته په تور د نصیحت باندې انما نحنو فتنه نقصان او ضرر ورکون کی په دغه سحر او جادو سره هیڅ چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې و یتعلمون ما یضرهم او دیو بس دکاو هغه جادو او سحر چې نقصان یې ورکاو دیو تولاین په هم او هیڅ قسم پیدا یو تنور کوله ولقد علمو او په تحقیق سره دیو پوی دل معنیش تراو چا چې واغسته دغه جادو لره ما له په الاخرته نو نه وای دغه لپاره په اخرت کې من خلاق ان صبر خو حصہ جنت کې وځه نه برخه د ثواب به ولنئ ولبئس ما شروا به انفسهم او خامخه بد دی هغه څه چې دیو خرڅ کړي دي په هغې باندې خپل ځانونه سحر او کفر حق حق یې پرېښی دی د الله کتاب یې پرېښی دی او د هغې په مقابل کې سحر او جادو اخیستی دی لو کان یعلمون که دیو پوهېدل دا کارونه به یې نه کولې لو کان یعلمون تاسو ته ما ویل د دې علم نه مراد عمل دی هر کله چې يهودیانو په خپل علم باندې عمل ونه ک نو الله تعالی او تعالی لو کان یعلمون وای یعنی دیو چې په خپل علم باندې عمل نه کوي نو دا داسې دی لکه بې علمه دا ج... دا داسې دی لکه جاهلان د جاهلانو په شان دي ولو انهم امنوا کشرت دی ایمان راوړې وتقوا ځان ساتلې د شرک او د جادونه ولو انهم امنو په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب توبې کولو ته د دې مخکې ګناهونو نه توبې وباسئ او د توبې د ویستلو لپاره الله تعالی دوه شرطونه ذکر کړي دي یو ایمان ایمان راوړی او دویم تقوا او پرهیزګاري د الله تعالی پیغمبران ومنئ د الله تعالی د ملایکو په باره کې پوره عقیده وساتئ صحیح عقیده او دغسې د شرک نه ځان بچ کړئ د جادو نه ځان بچ کړئ نو په دې باندې به تاسو دا مخکینی ګناهونه ورته معاف شي کچر د دیو ایمان راوړی او تقوا ځان ساتلی د شرک او د جادو او سحر نه لمسوبه من عند الله دې کې په عبارت کې تقدیر دی لو اصیبو لا یصابو دیو ته به ثواب ورکړل شوی وي خامخا دیو ته بدله ورکېدل شي ورکړل شوی لمسوبه من عند الله نو خامخا بدله د الله تعالی طرف نه خیر غوره ده لو کان یعلمون کدی پویدلې کدی په دې باندې پویدلې سحر او جادو خو یو پالتو شه دی دیو هغه پرې خوي د الله تعالی خبره منلې وي د الله تعالی د پیغمبر خبره منلې وي نو دا ور دیو د پر ډیره جته بهتره وه دا ولا پیدا منه لو کان یعلمون کړي پویدل